المفعول له بل قسم د اقسام د منصوباتنا مفعول له مفعول له څه ویل کیږي هو ما فعل باجره فعل مطلوب ودا هغه اسم دی ما هغه حدث ته فعلا چې کله شي لأجله دوتی دغه مفعول لهونه فعل مسئول مفعول له هر هغه اسم ته ویل کیږي چې دای علت دی د پاره د فعل د سبب د دفاره د فعلی دا کار چې سوی دی دا د چا د وجې نه سوی دا فعل چې سوی دی دا د چا د وجې نه سوی دی مفعول له د وجې مفعول له چا فعل کېږي دا هغه اسم دی چې د علت دی لپاره د فعل مذکوره یو علت غایله علت غیب څه معنی دا کار چې شوی دی د چا د پاره شوی دی دا د دې مفعول له د پاره شوی دی دا مفعول له اثر او نتیجه او علت غیب او یا دا مفعول له د علت مؤثره ده دا کار د چا د وجه شوی دی دا د دې د پاره شوی اثر په دې کې چا کړی دی دا د مفعول له په دې کې اثر کړی دا کار شوی دی نور دا نه ده چې را دا کار دې لپاره شو چې دا مفقوده حاصل شي رسول لپاره نه ده شوی خدای علت مؤثر مثالو کې بلا خبر واضح ده اوس موږ وایو ضربته تعذيبا ضربته امي واهه الکه څه ګناه کړو چې ودی واهه تعذیبا د دې لپاره چې د دې حاصل شي ادب نو دا تعذیبا دا علت غیر د چا لپاره ضرب دا فعل چې وهل دي دا شی دې دا چې فاعل څه د لپاره کړی دا ادب حاصلولو لپاره علت غیر چې شه ده مقصد چې شه ده هغه ادب حاصلولو نو تا په ټول له دا د ضرب لپاره چې شه شوی ده علت غیر څه سبب وو چې وتښتېدل دا جبن چې شی ولکه نو دا مقصود له کله علت غایب او کله علت چې شی ولکه مؤثره وي د ما قبل نو هغه یې سم کوي چې په اله الیات لیکل شي د دې مقصود له وجه نه فعل مسعود دا مقصود له د فعل مسعود لپاره یا علت غایب یا دا مقصود له د فعل مسعود لپاره چې د علت او جمهور وی چې نه چې د اسلام د چې دا مقتده هو با ادا راځي چې دا مقدر کلام په مقدر نو ویل چې نه کلام په مقدر نو ویل چې نه دا موجود دی مقتده هو وشرط نسبه او شرط نسب مقتده هو دا نه تقدیر الله ملکا لا مقتده مقدر دا لام په مفعول کې کله مقدر راځي وانما يجوز حذفها اذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل به ومقارن له مفعول له چې مقدر راځي دا غیر لپاره څه شرطونه دي درې شرط دي ښا دا لام مفعول له مقدر نه دا لام چې په دې مفعول له کې مقدر راځي دا غیر لپاره څه شرطونه دي یو یو شرط دا چې دا مفعول له اثر عین اثر می څه شي نه یو اثر دی یو عین دا ضربته تاجبا اثر معنا حدث په دې مفعول له کی معنا د چا پرته وی لکه حدث او دا مفعول له عین او ذات څه نه راځه او ذات یو بهم دا دی چې مفعول له او د فعل معلل به فاعل یو مفعول له او د فعل معلل به څه نه راځه فاعل تاسو په دا خبره کې چې دا فعل معلل به کې څه پلا دا ضرب شو حکومي واه ولې دې لکه واه تعبیر په توجه د ثانه دا وهلو د پر تا یو علت بیان کړي چې دې لپاره موږ واه چې کې څه پیدا دا ضربه د فعل معلل به دغه ضربه فعل هم دی او چې د فعل یعنی هغه فعل چې دا غي علت بیان شوی دی او دلته د ضربه د وهلو علت بیان شوی دی هغه دې څه ده فعل معلم دی خبره په نه خبره نه او دا مخ فعل دی نو بل خبره دا چې مفعول او د فعل معلم دی فاعل به شي یو او درېمه خبره دا ده د فعل معلم به او دا مفعول له با مقارن او په زمانه کې ګورو چې لکه مقارنه چې دا درې شرطونه یې غلطه بلا په چې وی مقدر څو شرطونه یو دا فعل چې ویل کدا مفعول شوی احادث اثر دویم دا چې فاعل د فعل معلل به او فاعل د مفعول له چې شوی لکه یو شی دریم دا د چې د فعل معلل به او د مفعول له په منځ کې د مفعول له په منځ کې مقارنه په وجود او مقارنه په زمانه کې چې شوی لکه نو ته ولا چې شوی لکه مقدر لکه طرف تو طالبان هم ته طرف تو لطالب دته د درې خبرې څه کنه اول وای چې دا مقبول هو په معنا د څه سره تعذيبا معنا څه شي ادب ادب ورکول دا تعذيبا څه شي دی ادب بل دا چې د فعل فعل الفيه او د مقبول هو فاعل به یو دلته ګوره ضربت حکومي واه د پاره د ادب چا چې وهل کړی دي نو درې وړه خبرې څنګه دلته د علام قدر د سر کې ضرب شروع لته دي او که څه ته دې دې شرطونه کې یو شرط مستفي وي نو بیا بالا کچې شي ویل کا حساب په تور باندې یو شرط مستفي وي ا دا غره ا دې شرطونه کې یو شرط غره لکه چې توکا لستمني راغلم ولې راغلم څه کار دی ولکه یې څنګه د دې لپاره چې څه راکړي دا ورته نو دا چې اسوقا فعل فاعل او لسن علت د څه لپاره لکه خدا چې مونږ چې دې ذات وصف نه د دې او جن الله د قدر نه ده بهم دا چې د مفعول له او د فعل معلل به فاعل به څه ویل یو شی نو په دې سره اعتراض راغی مثال په دې سره لکه جئتو کا لمجیئ کا ایا دراب لما تا د دې د فار راغلم چې ته ماته څه ویل کا جئتو کا د اپل فایل لمجیئ کا د علت د ساده فار د جئتو کا د فار او دومره خبره ده چې فاعل د مجیئ دا فعل دی وشک نسبی شک نسب مکلف د پارا تفسیر الله می تفسیر سلام دی وینما یجوز هر فو جائز دی حذف سلام دی اذا کان کی کله بلا مقبولو فعلا دې په په سمانا حذف لفاعل الفعل المعلل به لپاره دا فاعل دا هغه فعل چې هغه فعل چې دی لکه معلل هغه فعل لپاره علت بیان کړی شوی دی دا هغه فعل لپاره علت بیان کړی شوی دی او بل و مقارن له فی الوجود او دا مقول له مقارن له د تاسو د فعل مقارن له تاسو د فعل سره دا مقول له مقارن له فعل سره په دې کې مقارن بیا عام دې چې معمول د فعل د فاعل دی او که معمول د فعل شي ولکه دا فاعل د فعل لپاره معمول دی څنګه دی دا فاعل طرف شو کوي فعل ورته نو دا مفعول له دې ته ویل کیږي ها د مصاحب دی د مرګره دی د چا سره مرګره دی د معمول د فعل سره معمول د فعل څه دی کله فاعل به او کله چې شوی مفعول به نو دا د فاعل سره یا د مفعول به سره مصاحب او ملګری د فوقول دی فعل دا فعل چې واقع شوی دی څنګه چې د فاعل نه واقع شوی دی اما خو وخت په تابع باندې واقع شوی دی په دې مفعول معمول باندې واقع الکه د لرګي سره نو کوم وخت چې استوا د اوبو د چا سره لکه د لرګي سره او دلته دغه مفعول نه دی چې ادا خشبه ده د مصاحب او ملګری دی په دې اوبو د په دې سکوت په پیل کې چې هغه څه دی لکه دا استوا ده د چا سره د فاعل سره فاعل دی چې دی لکه او کله مصاحبت په مفعول کې راځي لکه دې وایا لکم وقت چې د کفا کدا کم مفعول به دی او زید مفعول معبود دی نو دلته د چې د دا مفعول معبود چې زید مصاحب دی د چا سره لکه د مفعول سره چې کده په چې شي کې لکه په کوزو هغه د هم چې په کوم وخت دی کاته کافی دی په ما وخت چا سره چا سره کافی دی زید سم کافی دی نو د مصاحب چې بیا ته خو فعل غواړي ما فعل په قسمه ده یا خو په لفظ کې ذکر یا به دا فعل مخکې لفظان ذکر یا به دا فعل مخکې ذکر معنی فعل لفظان څنګه لکه استوى الماء والخشبه دا ما فاعل ده والخشبه ده مفعول معبود او فعل مخکې لفظان ذکر ده لفظان څه ده استوى کله دا فعل لکه څه شي ولکه معنی ذکر لفظ کې ذکر نه خو په دلته تقدیرن شي چې دلکه پټ پروت دی نو مفعول معهود کله د فعل لفظي د پاره راځي او کله د شاعر لپاره راځي لکه فعل معنی د پاره فعل معنی څه معنی چې فعل په لفظ کې نشته دی او فعل ته تقدیرن شي چې دی المقصود ما هو هو عبارت ده اسمنا مذکور چې دې ذکر کړل شوی وي بعد الواو دروس دواونه لمصاحبه دې لپاره چې دا مقصود ما هو مصاحب ګرځي معمول فعل ده معمول فعل معمول فعل ده معمول عام ده کله فاعل ده مصاحب کله ده فاعل کنه او کله ده مصاحب ده تاسو مفهوم لفظا جدا فعل عام کله لفظ مذکور وي ومعنى او کیا قافل شی لکه معنی مذکور معنی څه معنی لفظ کې ذکر نه بلکې فعل البته مخصوص مقدر دی نو دې په مفعول ما هو واقع شي د چا د پاره مفعول ما هو واقع شي فعل مقدره کوم ځای کې ده اصله د کم قدره د لاغي د پاره به څه واقع شي مفعول ما هو واقع شي نو عمرن چې موږ منصوب وایو نو د حاصله د پاره به څه واقع شي بیا به عامل کې څه کې لکه وإن كان کچه تفیل پکې معنی وجاز العطف عطف جائز دی نو تعین العطف بیا د تعطف کې نه لکه مال دې دې معاملې دا عمل عطف په دې باندې چې دی لکه والا او کچه تا عطف جائز وي عطف چې وي جائز وي نو تعین النصب بیا متعین دي چې نصب لکه دا وکړه مالک وزیدن او ما شانک وعمرن دا شان تا ما شان او تو امرن وکړه دلته دا شان مضاف ته صاحب د ویتی چې نه لکه مضاف الیه دی په مثال یې څه ورته چې ما لکه کې کاف زمين په درو ده خدا موجود ده 50 سره لکه هر 50 سره شان او کې دا شان زمين موجود ده خدا جل موجود ده 50 سره نو دلته د امرن اضافه حتی په کاف شان کې د کاف باندې جایز ولې نه ده جایز ځکه دا ضمیر مجرور دا په منزله سره جز د چانه دا هر څه دا مضاف الیه جز د چانه مضاف او امر مستقل دی او هغه جز غیر مستقل دی نو عاطف ته مستقل راځي په تا باندې نو عاطف دی څه د دې وجه نه ده کوم کول وي ما هو چې د تا د فرض په مضافه پر په مضافه چې نه راکا